وبمثل قل صدق عن في التبيان مؤمنة مع التنوين قد دی وايي، حرص ولره همدارنګه علی اخراج الضاد وتصفیتها نطقا عند التقائها بالجیم حرص ولره په صحیح ادا کولو د ضاد کله چې د مرګره او نږدې راشي د جیم سره جيم سره ضاد رالو نو دا ضاد بيا هم ښه مزيدار وايه نطق کي صفا وايه مثال به څنګه وايي واخفض جناحك سورة شعراء کې راځي مثال هم درل ذکر کړي نحو په معنا د سره راځي یا دی وای بره تالونه جبې منځ پاس تالو سره ولګي خلی طرف ته نږدې دی او دوات چې کم دی غلګ دا له خلی ته نږدې دی دا جی موضوعات لګ وردن نه دی خله کې نو خطر دا پیدا کیږي چې چرته د دې جیم سره دوات راشي نو دا دوات پټ نشي او یو صفت د صفاتو د ضاد نه کم نه شي، نو د ضاد ښه حرس ولره په څرګندوالي کې. نو بیا دی وایي والجیم او جیم چې دی نحو اخفض جناحك مثله نو د دې نون سره د اضاد څرګند وایا په وقف کې او په وصل کې ما لم يحضن او لم يحضن صحیح شو قصه قیاس کا په ما قبل قسه دا قیاس که په مخکې باندې یا صنه دا بچ وساته د څه شي د ګډوډوالي نه وعانی او د دې د ادا کولو صحیح قصد وکړه اراده یې صحیح وکړه وعانی یو معنا دا ده یا وعانی پورا اجتهاد وکړه د دې په ادا کولو کې وبذل جهدک واجتهد فی ذلک د دې په ادا کولو کې څوکا پورا کوشش وکړه ها په معنا باندې پوهیږئ کنه وراك وليضربن أولى منك فضل الله بي بين حيث يلتقيان وراك وليضربن خالص کرا جدا کرا د څه شي نه جدا کا هغه را چې باریک ادا کیږي جدا یې کده دواد نه تلوسوي را او دواد یو زیرال نه دی بل نه جدا کا کول یضربنا لک ول یضربنا د دې مثال دی ولا يبدين زينتهن إلا را باریک ده چې د ډک نشي دا غي د وجه یا دوات باریک نه کې درا د وجه بیا وای او لامن یا د لام سره راشي دوات ذالک فضل الله وای ذالک فضل الله په مخرج کې او دې کې یو صفت د درخوات نو درخوات د وجنه او د استطالت د وجنه دا مخرج د لام تر رسیدلې نو خطر دا پیدا کیږي چې چرته د دوا د لام په خپل کې ادغام نشي او یا چرته د لام ډک نشي یا ته لام جوړ نه کې چې لام په لام کې مدغم کی تدریب بکې دې باره کې ها بین حيث یلتقیان دا بیان کا کم ځکه چې دا دواړه راجم شي ضاد اورا یا ضاد اولام وبيان معنی اظهارک د دې مثالونو دا کم چې درته د ذکر کوي ادغام پکېونه کې کم مثال دی یو دی بعض ذنوبهم په سورته مائده کې راځي او کم 50 مې وایي اعرفه، دا وپېژنه، نو تکن ذا شان، ته به د لوی شان خاوند یې. ها، ته چې دا ادا کولی شې، نو ته به د لوی شان سړی یې او که دا نه شې ادا کولی، نو خلک به درله وایي، قرآن هم نه درځي لفظي، نو شان به دې د خلکو په مخکې کیسي، خلک به درپورې خاندي او پکار هم ده چې وخاندي چې د الله کتاب غلط وی. یره ورکه چې دا څرګند وای د دوو وجو نه یو دا چې ادغام پکې ونه کې چې ته وسوې او قوهرک او دویم دا د چې ضاد نه وا جوړه نه کې او دا سی ونه وی چې او قضا ظهرک نو یو شی شو بیا نو ته به څه شی سي ذا مکانت بین القراء ته به د قاریانو په منځ کې یو لوی شان والا الله په قران کریم د خلکو شان اوچتای کنه نو خو چې صحیح ادا کې علاو کنه درځي نو از دې کا تاسو دومره خبرانه ده هغه ځای کې چې ورسره نور حروف راغلي د خپل حرف مجاور نه به د اصوات په خطرې کې څرګندې لکه ورسره تا راغلي د نو چرتا د تا کې خو هم څه کنه نو چرته سو نشي د دې صاد کوم همس شتا تحثه شخص سکت خو چرته د دې تا دا همس په دې کې تا کې همس او سواد کې منو چرته داسې ونشي چې د دې د وجه دا سواد ډک ادا نشي مثال به څنګه وي ولو حرصتم وای نو چرته داسې ونه وای چې ولو حرصتم اکثر خلک څه وای ولو حرصتم حرس نو سینې ته جوړ نکو وای ولو حرصتم ولو او یا ولو حرصت ولو حرصت نو دی وای دي کې خیال ساته دارنګي بل حرف محموس سره راغله مثلا ح سره حص حص الحق حص حص الحق حرف تا داغي صفات کم دي ویل تا شدت کذا کهمس لتا شدت کذا کهمس دا د پاره کم صفات دي شدت ده پوهیږي خو په معنا باندې کنه تارنګ حمس ته صمت فتاح واستفال خمس صمت بل پکې څه دی اسمات دی انفتاح او استفال نو څو شول خمسو وای دا پنځه صفات دي د حرف تا د پاره او سواد چې کوم دی د تا سره نږدې دی په مخرج کې فی اوعظت په مثال د اوعظت کې اے وا به د تانه جدا کې ځکه تقارب د مخرجونو دی او وا کې رخوت دی او په تا کې شدت دی نو څنګه به دا از اظهروه د مخ کې سره لګي پوه شو کنه اذ اظهر الضاء هناك دای اظهار د ضا کړه ده د تانا ادغام پکې نه ده کړه نو یې خیال کوه چې د طا ادغام په حرف تا کې کېږي نو ته راشه د ضام پکې وکړه نه داسې به نه کې د دې تنبیه ځکه ذکر کړه د فرات تو چې ابن الجزري فرمایي په طیبه کې وایي خو چونکه دلته ادغام ناقص دی نو د دې وجه نه غوره حرف پوره ختم نه دی چې هغه څه شی دی فرطت دی قرات سنت متبعه ده نو ایتسو کفت بع فی القرآن ائمه الازمانی ته د ائمه او امانا یا ائمه الاتقان دا ائمه او امامانو چې هغه څه شي دي مضبوط خلق دې په دې علم کې اے اوس کته وې د ضا ادغام په پس کې وکړو په حرف تا کې وکړو نو د طا ادغام نو د ضا به هم کړې وې کنه ها او کته وې داولې ونه شو وجه سره توجیلته نو ته د دې مکلف نۀ او د دې نه غټه توجیه بله نشته چې القراءة سنة متبعة هۀ که ته وایې دا ولې بس دا سنت دی نو دغه طریقې سره مونږ ته رارسېدلی د الله د پیغمبر نه چې د ظا ادغام په حرف تا کې نه دی شوی ډېر داسې ځایونه دي چې ستا عقل به نه مني خو بیا به یې منې ځکه چې القراءة سنة متبعه وی ابو العینا د اسمعی نه روایت ذکر کړی وی ما ته ابو عمرو ابن العلاء وی لو تهيأ ان ان افرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت اے وای که زما په وس کې دا وی چې زما دی سینه کې کم علم د استادي سینې له به مې ور منتقل کړي وي که وس کې مې وینو کړي به مې وي دا سنت متبعه ده دیو جن امام زهبی ذکر کړی په سیر اعلام په سیر اعلام النبلا کې چې قرات سنت متبعه ده کله چې ته د طاء ادغام په حرف تاء کې کوې نو ادغام به غورې ناقص وي، اطباق به څرګند وي او د دې خبره موږ وضاحت سره په څه کې کړې ده؟ په قاعده کې کړې ده که چاته یاده وي. بعضې خلک په دې کې ادغام تام کوي، فرّطت، فرّطتم. په لغت کې به دې بعضې خبرې وچلېږي خو په قراءت کې نه چلېږي، ها! په قراءت کې نه چلېږي. دې وجه نه بعضې خلک وایي یاره! مونږه صرف او مونږه نحو دا مونږ د قران د پاره وایو د څه د پاره وایو صرف دې د پاره وایو چې قران پر راته آسان شي نحو دې د پاره وایو چې قران پر راته آسان شي ښا په صرف او نحو هو قران اسانه خو تجوید نه کوي چې قران درته آسان شي هغه کس چې صرف نحو ویلې دا صرف صرف ویلې زه د چیلنج ورکوم د سورته فاتحه وایي په صرف او نحو سورت فاتحی تلاوت ټیک کیږي نه ټیک کیږي ته په صرف او نحو کې دا پیژنې چې دا قاعده خو په صرف کې جایز ده او واجب ده آیا قران کې وچلوم کنه روایت مې ده کنه قرائت مې ده کنه ډېر قواعد د قران کریم دي چې مونږ په په نحو کې چلو ډېر قواعد د نحو دي چې مونږ منو قران کې هغه نه چلیږي که په خبره پوه نه شوي قد جعل رب شي تحت شي سريا قرت ته مونږ په تلاوت ممنوع غنو استا په لغت کې جایز ده کتابونو لیکلي نه نحوي ستا قوانین دی په کتابونو د صرفو کې که په سل پیری دی قانون چا یاد کا کنه سو پیری سل پیری خیر ده نه زر پیری او د وبو په شان درځي سورت اخلاص هم پنه شي ویلې څه شي د دانو هم چې هغه خک علم ډېر خ علم دی خو تانه د اغینه یو بل هم علم پاتې شوی په خوله وایې خو عمل پرې نه کوې په خوله موږ څه وایو چونکه چې قرآن او سنت اسان شي قرآن او سنت په الف باتا اسانیږي دی نه وي په قانون چا کې چې دی یو قانون وي چې دا قانون جوازي دی جوازي مطلب دا چې چلوي جایز دی نو زه به درته قران کریم کې وام چې ستا دا قانون په دې قران کې چلول حرام دی زه وایم حرام دي ستا په روایت کې ستا په روایت کې څه دي فیصله به څوک کوي فیصله ته په خپل هم کول شي چې لک تجوید وکي ته نیمګړی کاسې څه شي ته نیمګړی کاسې ته داوا لري خو عمل پې نه کوي ستا داوا دا ده چې زه د قرآن خدمت وکم خو ته نحو وې صرف وې معانی وې بلاغت وې منطق وې او د منطق هغه کتابونه وې چې باغې کې د ان الله علی کل شیء قدیر معنا دا کوي چې الله پارش قدرت نشته در منطقيانو معنا ده ان الله علی کل شیء قدیر منطقيانو معنا مورېدلې و ان الله علی کل شیء قدیر دا الله په هر یو شی باندې قدرت نشته کته دا الله پارش باندې قدرت نه ور عیاذ بالله الله په دې قادر ده چې په ځان فنا راولي دا وای چوټه مو بڑے باتیں کسه شي ها هغه خبره ده هغه وې د توسی سه هغه کتابونه وې چې هغه هغه وای وای د منطقيانو یو د توسی بروزنی توتی ها توتی سه څه وای توتی سه وای دا څه خلک لګیا دي چې فرعون غرق شوی او په قاعده جوړه کړې ده حکم چې وي په مضاف مضاف الیه لګي نو اصل کې چې کوم دا حکم متوجي کیږي مضاف ته او الله قران کې وایي واغرقنا آل فرعون مونږ آل د فرعون غرق کړه فرعون خو نه دی غرق آل غرق شوی دی هغه غریب سورته بنی اسرائیل ته په خوب کې نو اوریدل نه سورته بنی اسرائیل کې الله سو وایي فاغرقناه ومن معه جميعا هغه کې د سره سنشته آل پکې د سره شته نه نو د توسی صاحب کتابونه وي محقق بلې ولا مو اے منطقيان قافم نشي ویلې وای محقق توسی څه شي محقق په عربی کې خارختی لوي څه لوي حق يحق څه معنا ده یو سره جزان غړای نو محقق ته نو ټیک ته محقق بو ها الله دې نورم محقق کړي نو مزه به کړي هغه کتابونه مونږ وایو او نازل شوی کتاب د الله هغه مونږ داغه د پاره مونږ الف باطل نشو کې ناشته چرمی ګوپی دي کې د شرم څه شته نو دا قواعد به موږ څنګه پیژنو چې دا قران کې او چلو کو نه چلو تجوید بکې دی له بته غاړه کې دی او چې دی ورته غاړه کې نه خو ته به قران نشي ویلې بس حق دا ځان سره محفوظ وساتای ښا علم بدیم کړی دا څومره کتابونه چې در لماوي د فنون دا به دی ټول ویلي خو بیا بم صورت اخلاص نشي ویلې کمال د تجوید دی دی وخت کې ظاهري وای نه شوې بیا به هم د عربی عبارت نه شي ویلی بیا به هم د تفسیرونو نه هغه دوړې وباسي چې د قاف په ځای به خدای خبر چې سوی او معنا به لاسي نه شي ویلی تجوید دی نه کړه نو ولقد حمد به کې به توجیه کې خپل به نه پويږي چې څو ور سره وکم سر سوالونه به جوړه او جوابونه به جوړه وهم بها نو موسی عليه السلام وي څنګه نو يا خو به د هغه علماوو پسې ورسې لکه بعضې نومونه نه علم خو بعضې علماوو څه کړي په کتابونو کې ليکلي و يوسف عليه السلام نم هم سرګن شوی و ځکه يوسف عليه السلام نم يو قسم زنا سرګند شوی و داسې ویلي ځکه وی الله وی چې وهم بها او دم اراده لرلې و او هم و یو نوع د څه ده دا خبرې یوسف علیه السلام نه زنا ثابته کړې ولې تجوید یې نو کړی څه نو کړي د تجوید یو لوی موضوع ده وقف ولقد همت به باندې وقف وکا او دې کو معنا څه شو دی زنانه اراده لرلې و د یوسف علی السلام بارکه خه یوسف علیه السلام څه چل کړو وقف خو دې وکړو اوس نوې کلام شروع کړه وهم بها لولا الرا برهان ربه ویسل پاپړ د یو لوړ ها په یو وقف دې ارڅ ټیک شول ته نږدې کېږي قران لا ته د قران الفاظ معنی تاغي تکینی قاری خو تسپک غاڼي تا خو فتوا ورکړې کوئی په فقه کې راځي چې قاری پسې به موز نه کې قاری پسې به موز نه کې ته کوئی د ټول سوچ حروف ولای او د دې بل سوچ معنا لای د پسې به کې اقاری پسې به موز نه کې د ټول سوچ څه دی حروف ولای ها دلایل پیش کړئ تاسو ته ما ویل مې یو مولوی صاحب چې یو کس راغلی و د اعتراض په تور ما ته ناستو بیا یې بار خلکو ته وی چې د ټول قران غلط دی وای سبا بیا رالو وای ما ول اول نه مطالعه کړې و په دې خبره باندې چې تجوید پکې جاره وسته او دلایل ملایل مې پیش کړ چې دا دومره ضروری نه دی وای لکه ما نه پته چې زه په غلطه یم په خو دې مو چې ځان له جواز جوړ کو چې ته دلایل په دې پیش کې چې قران صحیح مو وایي اے تجوید نشته معنا څه د قران تر صحیح مو وایي دا معنا نه ده خو دا ځان له د خلکو لسترګې تورې نو ګناه له ثواب نه میخ نه خو رشوت له څوک چې پاڼه وای رشوت له خلک څنګه کیدی هي سو رشوت راکا بس چې پاڼو کا کنه چې پاڼه زه دي دا سینو مې ولای چې خلکو له چې ګناه ده پوه شئ کنه نو دا خبره کله کله موږ نه اوږده شي ښه اذ اظهروا ها وادغموا مقصد مې د خبره دا ده بعضې ویلي دي چې فرتو به وي په لغت کې چلیږي خو قرآن کې نه چلیږي دا ځکه القراءة سنة متبعه القراءة سنة متبعه ابل رضی الله عالم سره زناستم نو ما ورته مې مجي قرات شاذه دي ته ویګن څه خبره غاله منځ کې ما چې ورته قرات شاذه تعریف وکړو دومره سم ریان شو ها دا چرتونه دي پکې میا ان لولي علما دا نه پیژني چې قرات شاذه وایي سره په درسونو کې روزانه مونږ وایو چې دا پکې یو شاذ قرات هم دلته شته که چا الله دا تاسو کو چې شاذ قرات وایي سره ته به لګاوې چې ورګه زه راځم ضروری کار دی طالب زه دې پوره تفصیل کوم ها د مفسر د پاره په شرطونو د تفسیر کې څه شی دی دا چرت نشته جوړه چې الفاظ به وي هغه کې نشته مفسر د پاره اول شرط دا دی چې د عبور لري په علم د قراءت مونږ هر چانه مفسرین جوړ کړی تم مفسر یې زم مفسر هم دا مفسر دی ټول مفسرین یو اراضی الفاظ نه د قران ته چې مفسر تعالی قراءات باندې عبور شته نشته ته مفسر نه ته پوه نه شو په خبره ته د قران څه کې ته د قران ترجمه کې بس یو جمعې نه بلې جمعې پورې څه وایي ترجمه ترجمې ترجمې که نه جمعې پر ورځ بیا چټي شي بیا هفتې نه شروع شي ها فتبع فی القرآن ائمة الازمان تابعداري وکا پدې کې د ائمه کرامو څنګه به وایا لئن بسطت او الم نخلقکم دوه وجې دي د قراء عشره او د پاره د ټولو د پاره پکې دوه وجې دي نو چې ثابت شو نو څه وکا اوس پکې ادغام تامم کول شي پويږي کنه پويږي د دې وجې نه کچرته مکمل او شنو د ابو امر دانی سیب یو منظومه اذا اتت مدغمه فی التاء کله چې د دې ادغام په حرف تا کې وشي نو څنګه به وي احط نو دا په درس کې مې وي پس کې که قران درس به ان شاء الله تاسو کوی کنه به کوی علما کې گئی به کنه به کې ته تشکاریان تشکاری خو زمانم نه چې په معنا یې نه پوهیږي زه نه منم هغه قاری خامخا به ترجمه لازمی ځکه چې تش قاری هغه وقف کول شي په صحیح ځای باندې صحیح ځای نه ابتدا کول شي نشي کول نه قاری نه دی صحیح قاری دی ته چې وقف هم پیژني د وقف په بیان کې در لپاره جزري کې تیر شول ترغیب سند نه ملاويږي هغه طالب ته چې تر څو د وقف علم ورته نی معلوم او وقف د معنا سره تعلق ساتي نو معنا لازمي شو که نه شوه نو چې معنا دې نه کړي کاری مکملی نی مکمل ها نو پدې کې با چې کله ترجمه کوي نو بیا به داسې نه وي چې احط بما لم تحط به احط اوله ها اوله د علماو په کلمې راوته ته اوله زاره په د خلکو شنه شو دا وره منظومه پر وغلی کلی دا سه مو وای څنګه وای فقال خو اقال به څنګه وای یو بسی بس نه ده کنه او چې ته فقال نو زه به دا حت سپ انتظار شم چې ته بداله سم وای احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین ها پوه شوې کنه یو یو ټکی چې وې نو من سبأ بنبأ یقین او چې یو ځای وې وجئتک من سبأ بنبأ یقین خو په درسونو کې یو یو ټکی ویل کیږي نو ادغام د پاره شرط دا ده چې کله اتصال نو ال ادغام کیږي خجی که ولامه شي نو مفعول مقدم به شي د ادغم د پاره او که مرفوع شي نو ضمیر د مفعول به محذوف شي ادغمه او دا اللام به خبر شي د الراء د پاره دیوس دلته دا وی وی اللام والراء والنون اے دې دلته دا خبره کوي وی لام چې کله درا سره راشي ادغم نو د دې ادغام کوم مشبعا ادغاما تاما مشبعا سمانا دا خو پوره ادغام پوره ادغام کوي ادغام تامینو دا لام را نون دا د حروف زلقیو نه دي تاسو ته په مخارجو کې تیرو ځکه دا د زلق اللسان نه روزي معنا طرف لسان او لام او را دا دوه حروف دي چې د کې انحراف هم شته څه پکې شته انحراف د پکې الکه انحراف څه ته وایي په لغت کې میلان ته ویل کیږي دا درته تیرو او دې دواړو ته حروف منحرفه وای ځکه دای کې انحراف راځي میلان راځي د خپل مخرجونو نه طرف لسان ته انحراف په لام کې ډېر زیات دی او ډېر سرګند دی په نسبت د را باندې نو هر چې لام دی نو مخرج د دې څه شی دی د اول د حافه لسان نه سره د برا اورو د غاخونو سره ها څوک پکې دا وایي چې ضاحک ناب او رباعیه او ثنایه غاخونو د اورو سره چې کله دا طرف لسانو لګي دین لا مدا کیږي ال او هر چې را ده نو دا یو حرف د چې په دې کې تکریر هم ده او په دې کې انحراف هم ده مخرج د دیم د طرف لسان نه ده صحیح شو یا وضح د لیکل خو اے چې الته فتح د نو دلته وضح پکار دی کنه چې چې لګه مزه وکي دا د لام صفاتونه دي کم کم استفال ده توسط ده انفتاح ده جهر ده انحراف ده اغلاق ده صحیح شو او درا د پاره کم صفاتونه دي په را کې یو صفت د چغې ته وایي صفت د تکریر اپ لام کې نشته صحیح شو او لا لا دا لام هم کله کله ډک ویل شي او رام کله کله ډک ویل شي صحیح شو دی وی واللام عند رای ادغم مسو ادغام تامو کا محضا خالص الف ادغام تامین اذ الحرفان يقتربان کله چې دا دواړه یو ځای شي یا اذل ناسیو اذا الحرفان اذ بشي یا اذا دا یا اذ ده یا اذا ده نو که اذا شنو څنګه بوایو اذا الحرفان او که اذ ده نو اذ الحرفان يقتربان صحیح شو لام د پاره بس پرې دینا اوس ګورا مونږ وای چې ادغام د لام پرا کې کیږي لکه قر ربي څه شي قر ربي اعلم بما جاء بالهدى اوس دا د دې دلیل نه دی چې مونږه ادغام د رام په لام کې وکړو هه چې ته راشه لام پکې مدغم کیږي نو اوس پکې سمو کا چې لام پر را کې مدغم کیږي نو را په لام کې مدغم کنه دا څه چته کی اسی نه کی احوال بدل دی په کلام د عربو کې صحیح شو او مونږ سره دلیل موجود د لوی علما لکه امام سیبوی امام سیبوی وای امتنعت الراء ان تدغم في اللام والنون للتكرير را په لام کې نه مدغم کیږي په نون کې نه مدغم کیږي ځکه دې کې صفت د تکریر ده صحیح شو د دې وجه نه بای زینو کې شتا اے یغفر لکم یغ مونږ سوایو یغفر لکم یا نغفر لکم خطاياکم او هغه سوای ها دوری ابو عمر صاحب سوای او ادغام د روایت د سوسی نو دی وای وفي نحو قر ربي او په په یو نسخه کې داسې دي في نحو قر ربي لعل مثاله يهديك للامثال في القران وما عن نافع چاچ د نافع او د عاصم ندي کې محض ادغام چاچ ویلي دي چې په دې کې محض ادغام نشتا وما عن نافع فيه وعاصم چا چې ویری چې په دې کې د نافع او د عاصم د پاره ادغام نشتا نو وای ان محل قولانی په دې کې دا دوه قولا صحیح نه دی بلکې په دې کې یو قول دی څه شی دی پکې یو قول دی پکې محو څه ته ویل کیږي روانولو ته دا دوه قولونه په دې کې روان دي بلکې په دې کې یو قول د ادغام په خبره پويږي کنه پويږي نو وې به څنګه فيه وعاصم نم محل قولان وعاصم نم او اصل کې ان ماها صحیح شو بیا د عاصم د پاره پر روایت د حفص کې من طریق الشاطبیه مي بل ران والباقون لا سکت موصلا صحیح شو نو ادغام پکې نه کول دا لغت اهل حجاز ده او دا عربي دا او جایز ده لکه امام سیبوی ویلي دي خجي کم ځای چې مونږه اظهار کو د لام پرا کې ادغام نه کو نه به دلیل سره هم به دلیل باندې چې ته دلته زما خوښ دی نه وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقظان بيان النون مع اللام وبيانه او سرګندواله د نون د لام سرا في نحو فضلنا لك فضلنا كي وبشي په دې کې لسمه ټری ها که کار ډېری نو ها سمې وي د لامې تعریف ادغام په نون کې کیږي والنجم او شو کو نشو خو غره د لامې فعل ادغام په نون کې نه کیږي نو چرته داسې ونه چې کنا او جعلنا وجعلنا الليل وجعلنا وجعلنا څنګه وحرص على السكون في جعلنا انعمت والمغضوب مع ضللنا نو دی وی و بیانه په نحو فضلنا على رفق، ښه په نرمۍ سره، وایي دا د چا کار دی؟ لکل مفضل، د هر هغه سړي کار دی چې هغه غوره کړی شوی دی، او یقظان، لږ ویښ هم دی. څه شی دی؟ اوس چې ته ویده یې، سهار راپاڅېدلې او سورت نبأ دې پکې شروع کړه، ها؟ وجعلنا الليل لباسا، هلته ته خوله کولاوې، ویده یې، نو څه دې وویل؟ وجعلنا النهار، وجعلنا، او بعض ویلي کدا سي ویلې نو مزیدار وي چې لنون الاستفال لنون الاستفال دې کتاب ولا ذکر کړی کنه نهڅوي وی ولو قال للنون استفال للنون استفال وغنه مع جهر عرض وسط والانفتاح دا خو بیا رسواتانو بغتای شو هغه شعر صحیح دی هغه چې کوم ویلي دي تاسو پانه دی ها رحیم الخواشی چې کوم ذکر کړه کنه چې وای دا څه ویل پکارو نو ډیره بخوا ډیره بخوا خو غلط دی وای وزن نه دی برابر نه سن دی برابر نو بیا په کار ده چې د ویلو وی چې ولو قال فی النصر لکان احسن که په نثر کې ویلې دا خو نثر دی چې کوم ویلې نظم خو نه دی کنه شعر به داسې نو چې لنون الاستفال وغنة مع جار عرف وسط والانفتاح والذلق وصفه ها یو درې لېشته دی او بل یو لېشته ها دا چرته کیږي دا اسان کار نه دی شعرونه ویل ها پښتو کې خو بیا ډېر ګران دي ها دا لام د نون نه پس باندې جدا شو په انحراف او نون ته پس جدا شو په غنه صحیح شو او په نورو صفاتونو کې برابر دي صحیح شو نو خیال کو چې ادغام بس ونشي د دې دوه حروف په منځ کې قاری ته پکار دي چې د علام ایک بعض خلک ورلام کې غنم کوي فضلنا بعضهم فضل دا څنګه او بعض سړي ټول تلاوت کې غني غني هغه ګټ کې ناشته غیر المغضوب علیهم ولا ټکی خوري تاسو باندې کې ها مخکې هم درل د ویلې دي چې د وضو په شان تلاوت مکو څنګه ویلې په ابتدا کې څه ویلو ها او انت لوک الحرف کسکرانی هاي صفات په دې کې د یو بل نه جدا دي د دې او د لام نه یو ځای کېږي مګر صرف په صفت د استفال او انفتاح کې نو دلته سم مشکل کار خو نشته چې ګنې د اظهار کې نو اظهار وکنه صحیح ده قل تعالى ادغام لیکي د دې لام سره باغ سکی د تا پشان دی دا ها په استفال او انفتاح کې خو مخرج او صفات د لام چې کوم د انحراف دی باغی باندې جدا شوی د دینه نو کله کله د انحراف د وجه نه د لام په دې سین کې ادغام غواړي نو ادغام پکې چتونه کې قص سلام غلط بشي اعل په مثل د قل صدقه باندې اعلو فی التبیانی معنا دا ده غالب شه په سرګندوالی د دی فی التبیانی په قران کریم کې یا په معنا د غین سره ده ساده کې اوغلو ده نو چرته د دې ادغام په خپل منځ کې ونه کی ها که چرته په روایت کې ثابتي نو بیا کوا واظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى ابدر ته پس کې مراشي غالبا په جمزوري کې صحیح شو په خبره باندې پوه شوي که پوه نه شوي دی وی والنون ساکنه مع التنوین قد شرح معا فی غیر ما دیوانی اے دی اوس دې کې نون ذکر کوي چې مخکې درانه راشي د نون ذکر کو نه د څه کم دین اوس نون ذکر کوي او مخکې درانه ذکر کو حالان کې اکثر علما کرام څه کوي نون والا خبره پس درانه ذکر کوي اول را ذکر کوي اول ټکارو کو وی والنون ساکنه او نون چې کله ساکنی مع التنوین یا تنوین راغلی چرته یا نون ساکن راغلی یا تنوین قد شرحا معا فی غیر ما دیوانی یعنی دا نون ساکن او تنوین احکامات مونږ ذکر نکل فقد شرحت فی کثیر من الكتب فی غیر ما دیوانی فی اکثر ما دیوان دیوان معنی کتاب مثلا اې په اکثرو کتابونو کې د دې شرحې شوي دي نو دې نه بس ځنه ذکر کوم دا پوه شوي که پوه نه شوي کتابونو کې ذکر نه دي للون ان تسكن وللتنوين اربع احکام فخذ تبيين دا بدر له تحفته اطفال کې راشي او په جزري کې سوې وای کنه اظهار ادغام وقلب اخفاء څنګه وای وحكم تنوين ونون يلفى اظهار ادغام وقلب هر کتاب ذکر کړي نه وای ونون ساکنه مع التنوين قد نون ساکن سره تنوین قد شرح دا دواړه شرح کړي شوی دي معا دواړه یوځای په غیر ما دیوانی په اکثرو کتابونو کې فی کثیر من الكتب نو وی وشرحت ذلك في مكان غير ذا فانا بذاك عن الاعاده غاني وشرحت ذا او ما مول دي شرح کړی دا فی غیر فی مکان غیر ذا په یو ځای کې خودل تنه غوره وې دې ځنه علاوه مام نور ځونو کې ډېر تفسیر کړي په جمال القرا کې ذکر کړي مستغنی یم بی پروا یم نه ذکر کوم دوباره هلته می وی ذکر کړی فتح الوسید ځان له واله پاکستان کی جزری نه ملاویږی نو فتح الوسید به کوم ځای نه الی ته شاطبی نوم چی مرتبه واله واله ته که چته سدی ورله وکل کانزل دی ورله وکړه چې شاطبی شته وی څه ته بیا وایا ها نن سبا کتابونه تجوید نشته لك سوف تجوید كينا نه مدرسو کې تجوید نو كتابنا نشتا وشرحت ذلك في مكان غير ذا فأنا بذاك عن الإعادة غاني وصلى الله تعالى